آه. الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سید الرسول و خاتم النبین وعلى آله و اصحابه اجمعین اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم د نبی علیہ الصلات والسلام د مدنی دور واقعات غزوات شروع پای کې یو مشهور غزوه هغه فتح مکه ده چې دا په اتم کال د هجرت د رمضان میاش کې شوی عیسوی اعتبار سره 630 عیسوی جنوری کې شوه تقریبا او د دې فتح مکه اصل بنیاد اغا صلح حدیبیه وا صلح حدیبیه مشهوره صلح دا چې د مکی والو او د نبی علی السلام منځ کې وشو پاغي باندې مخ کې تفصیل شوی او دا سل لس کالو د پاره وا خو مکی والا دا سلا سرته اون رسول شوا دول کالو کې دنه دنه خلاف ورزی وکړ او د دغه خلاف ورزه سبب فتح مکه جوړ شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله چې د يهودو د فتنې ختمولو نه فارغ شو سید مدینه نه جلا وطن کړل بنو نذیر بنو قینقا يهود دای د کرکوتونو د وجه دغه دا ذلیل بدبخت قوم نه او سو سره جنگ وشو بنو قریظه سره جهاد وشو ایم سازش کړو خیبر تر غون شویو نو د خیبر غزوه کې د يهودو تمام طاقت قوت ختم شو د يهودو فتنه چې ختم شوه نو دین آباد اسلام او مسلمانانو د پاره صرف یو ازغه پاتیو د مکی قریش او داغي د اول ورځې نه اسلام سره دشمنی وو د اسلام په لار کې لوی رکاوټونو خو صلح حدیبیه سره دونه وشوه چې یو دوه کاله مسلمانان د دینه په امن وو، په ارام وو، په سکون وو. نو نبی علیه السلام یو طرف ته د خیبر غزوه پکې وکړه، یهودو کار تمام ک او دویم خطوط لیکلی شو ولیګلی شو مختلفو اطرافو ته دارنګ داغه خوشا نبی علیہ السلام مدینه خوشا قبایل و غیره سره سمواهده و غیره وش نو دا فائدہ بکی وا خود دوی د مخالفت او خلاف ورزه د وجه نه بیا اخر په مکه باندې چړیو شو او الله پاک فتح ورکړه دا فتحه لوی فتحه وا قرانم سورته فتح کې چې صلح حدیبیه دا غي یو قسم لا مقدمه وا دیباچا وا ابتدا وا بنیادو نو هغه تم او دارنګ مکی فتح تم انا فتحنا لك فتح مبین فتح مبین وتویل شو او دا د اسلام د تاریخ ډیر ټولونه غټ اهم سنگی میلو خو بنیاد کې خوستېش او د مکه فتح سره تمام عرب بس تقریبا بیا زیرش نبی علیہ السلام حکمت عملی د اختیار کړي وا چې کله غزوه احزاب او خندق وشو دا د مکی والا سره اخیری معرکه وو چې مکی والا راغلی دی او په مدینه باندې چړای کوي الله ناکام نامراد واپس کړل او نبی علی السلام د اعلان کړو چې اوس به دوی نه راځي اوس ورپسې مونږ نو نبی علیہ السلام د خندق نه بعد د سرد جنگ حکمت علی اختیار کړ مکی والا اوس سرد جنگ شوروش میدانی جنگ سپزه سرد جنگ مقصد د نبی علی السلام داو چې مکه به فتح کول غواړي او چون کې هغه د الله حرم دی په داسې انداز دا شهر شهر امین په داسې طریقه فتح شي چې بغیر خون خرابې ملک لاس سره شي نه د پاره حکمتي عملی او میدان هوارولو صلح حدیبی نفس نبی علیہ السلام ته دا یقین و چې مکې والا لس کاله په دې معاهده پابند نشي پاتې کېدی دا خو شوه خو د دې پابندي ګرانه خلک وي داسې دشمن او د معلومي کنه چې د سمرا سلفس پسند او سونه شر پسند دی نو د ای شر پسندی او د اغي زد عناد نبی علی السلام ته معلومو چې لس کاله پورې دا خلک پاتې کېدې نشي په دې پابند او غټون سر پکې هغه زد حسد عناد تر بروالی مو پکې کار کاو نو دیو جن نبی علیہ الصلات والسلام سر جنگ او داغه د پاره تیاری چې ځا دی خو اسبم خلاف ورزی کوي خو ضرورو ورته میدان تیار تیاریو نو نبی علیہ الصلات والسلام د جنگ د پاره چې ار کله موقع وا ډیر رازدارې سره تیاریانې شروع کړې چې مکی والا ته پته نه لګي هوايي به تفصیل رو سرایشي چې داسې خفیه طریقې سره چې مکی والا د هدیوی صلح ماتول نه بعد یو جاسوس خزر علی غلې و چې لاړ شو ګره دا مسلمانان څه کوي څه اراده لري هغه خزه ګرځیدا را ګرځیدا کورونو کې د سوالګری په شکل خیرات غونډون نبی علیہ السلام خو لوی بصیرت والا انسان ناغه یو رسولی دا وته سکه سکو سړی دی را لوجلی دی نو زمون سوق دی اوس بخیرونه غونډو بدر او هغه کې یادای دا اصل کې دغه جاسوسه لراغله و نو کورونو کې بغیر زیاده د سوال او د خیرات په نوم باندې او مقصد دا او معلومات کول صحابه کرامو ته خواړه ارداو تیاری شروع کړي نو دی به د خلکو ته وی په صحابه او تکور کې زنانه او غیره ته دا تاسو د توري تیرا کوي ترا تیرا کوي او یې ست تیرا کو دا زمون کسب د مخار وخت تور تیرا سات مطلب دا و چې دې سره یاره وا چې سبګي خو بهرحال نبی علی السلام ته پته و چې دوی خلاف ورزي کوي نو تیاری شروع ډیر رازدارې سره د نبی علی السلام مخ کې څه هدف وو د دې سولې نه بعدم هدف دا و چې یو اسلامی معاشره خو وجود تراغله د مدینه کې خو چې د ټول عرب کې داغي تکمیل وشي او کې غټ خن مکه والو قریش نو نبی علیہ السلام مخه ته خو یو هدف دی مقصد دی داغي د پاره لګیا دی او د قریش مکی والا اس حد مقصد نشته سوا دا عناد زد او مقابله نه نو دیو جن دوی د صلح نه ډیر زیات غافلو بے پروا اوس پروایم نه ساتل چیرې د صلح پابندی پکار او داغه غفلت نتیجه دا وشوا چې دا اعلان شوی او صلح کې صلح خدا دا د مکی د قریشو او د نبی علی السلام ترمنځ خوز د صلح کې کومه قبيله د کم ګروپ د کم فريق حلیف جوړیږي جوړ دي شي یعنی که څوک د صلح کې مکه والا سره کیږي دای مرګري کیږي نو دای هم صلح کې شامل او کو نبی علی السلام مسلمانانو سره کی. نو خوشا قبایل صداسیو چې صلح کې ځان قریش سره ودرو چې موږ د دوی مرګري وو د سولې پابند به او څه قبایل داسیو چې هغه نبی علی السلام زمونږ به دوی سره مرګري وو د سولې پابند نو یو دوه قبیله وي یو بنو خزاعه او بل قبیله هغه بنو بکرو بنو خزاعه دا د نبی علی السلام سره په سولې کې شاملو او بنو بکر ادم مکی مشرکان او قریش سره د دوی د صلح نمخ کې دوی کې څه چپقلش څه اختلافات زاړه د جاهلیت جنگ جګړې خو د صلح مطابق بیا پکار و چې دی د صلح پابند و یو بل ته سنه وي اب تفصیلی واقع راشي خدا بنو خزاعه باندې د بنو بکر حمله وکړه د صلح خلاف ورزي وکړ په صلح کې پابند او د قریش مکه او علاوه سره تعاون وک یا د دې په دې ظلم زیاتی باندې غلې پاتې شو دا د دوی د معاهده نغړ غفلتو دړو پرواونه ساتل چیرې زمونږ دی حلیف زمونږ دی مرګرو خلاف ورزي کړي دا د دې به نتیجه سي د مکه د حرم به حرمتي موکړه په حرم کې پاغي باندې او حدود کې دنه په اصله او چتکړ سړی ته وجل نو دغه بنو خزاعه یو وفد راغې نبی علیہ السلام له مدینه تر ورسید او داغه وفد قیادت عمر بن سالم کو نبی علیہ السلام ته ټول داستان وې مون قتل غارت شو دا سه داسې حالات را باندې تیر شو قریش غلی وې سینوي او بنو بکر مون سردا سه وکړ پدې کې مسلمانانو چې دا وریدل چې دون ظلم زیاته د معاهده خلاف ورزي خلک ته وجل نو مسلمانانو د قصاص چغه قصاص باوي بدله باوي نبی علی السلام بیا هم د بصیرت او حکمت نه کار واغش په زید حمله کولو اول دا مسله سفارتی انداز باندې حل کولو کوشش وکړ او نبی علی السلام سفیر ولېګ مکه والات او یو درې شرط یې وته مخې تک یو شرط خدا دی چې څونه مقتولین دي خلک وجلی شوی دي د قاعده قانون مطابق دای خون بها پکار د دیت مونږ لراک چې دی لور بنو خزاله سړی مل وجلی خلک هم وجه دویم صورت دا ده چې قریش دی د د خپل حلیف قبیله بنو بکر نه براتو کی دې معاهده نه وباسي او دریم که دا دواړه نه کوي نو نبی علی السلام یې دریم خبره دا ده چې معاهده ختم قریش وزدیان ایدا دریم شرط پوره ومانه بدمعشی کوله ځا نو ورکو نه دیت ورکو نه کسان واره کو لا سم خلاص او داغي او کس د قریشو د طرف نه د قریشو ترجمانو قمرت ابن عم عمر هغه د معاهده د تنسیخ اعلان معاهده مون ختمه نبی علیہ السلام سفیر واپس راغی او چې کله سفیر واپس شو دوی ته اندازه وشو چې دا خو موږ ډېر لوی غلطي وکړه دا خو بس د دې سه نتیجه راوځي بیا په خپل عمل باندې خپېمانو وجداوه چې اوس د قریشو هغه طاقت نو پات معاشي تور کمزوري شیو عسکري طاقت ختم شوه دی ځکه دونه جنگونو وال چې بس نور طاقت نو غټ غټ خلک هم دلاړل او دویم د دوی معاونین چې هغه د خیبر يهودو خندق لمغویرا پاسولیو نو دقه معاونین هم ختم شو خیبر کې يهود نو دی په دې باندې پوښ او بل طرف ته د نبی علی السلام په دې دوه د کالو کې سفارتی او دعوتی دومره کار شوه مهماتو چې خوشه قبایل د مکینا غیر چا پیرا اچھا معاهده کړي وي سوک چې دینو اسلام تراغلی مکی والا په دې اعتبار هم کمزور شوی چې غیر چا پیرانانه د مسلمانانو یا حلیف دی او یا مسلمانان قبایل نو دی په دیم پویو چې ګیری ومنس کی او د دفاع وسنو نو دغه یو لار و چې دوی واپس تجدید وکي د صلح بس جی غلطی شوه د صلح بیا تازه کو تجدید معاهده بس ابو سفیان چې هغه وخت کې د مکه سردار دی غټ ادا معاهده تجدید د پاره مدینه ته راغی خودلته چې فضا او قتل حالات او کل ناغم ډیر حوصله شکن حالات ادا تصورم نشو کوله دلار خپل لور کرا ام المؤمنین ام حبیبه رضی الله عنها نبی علیہ السلام بی بی دا و دا ابو سفیان لور دا آئی کرلا چې دا می جوړی لور دا نو دا به زما خیال وسات اچراله دا غیر رویه وسره بدلا و پلار سره په بستر کې ناستا د په بستر هغه کې ناستا ابو سفیان د تیزر بستر غونډه کړ هاته لوري دا ولي زه بسترې لایق نیم وی دا د پیغمبر بستر ده او ته مشرک نجسه د پیغمبر په بستر باندې پاکه بستر باندې مشرک نشی کیناست اس ایمانو د صحابه کرام پلار بیا د لاړ مشرانو صحابه سره ملو شو چې نبی علی السلام ته درخواست وکي او تجدید کو د صلح ابو بکر رضی الله عنه لا عمر رضی الله عنه لا علی رضی الله عنه لا چا مت غاړن نه پیغمبر غوسه ده موږ مخله نشو ورت تاسو داسې خلاف ورزي اخر فاطمه تو زهرا لا ورغه چې ته د پیغمبر لوري نبی علی السلام امین کارو بیا وتوی زدا حسن نه دی رضی الله عنه دا زوی دی دا ماشوم دا مال را کدا پیغمبر لا شفارس کیوز آی کم ناکام شو اخر علی رضی الله عنه ورته سن کیږي خو یو کار د تخیمه زاده به سره خو کم مسلمانان دا سراغون کو په عامه جمع کې اعلان وکړي چې موږ د سولې تجدید تاسو سره وک کې دي شي پیغمبر دوه مې دغه اعلان ملانه مې کو خو پیغمبر نبی علی السلام نه بس ما حد ختمه تاسو خلاف کړي او بل نبی علی السلام دا ویلی مو د خندق په موقع چې اوس به دوی ناراضي مونږ بزو نو د دغه چړای په مکی ورتلو وخت دغه وخت اوس نو نبی علیہ السلام دا غي تکمیل وخت راغله او خامخا پیدا کول او د دوی د تجیدم د زړه نه نو خو صرف فل حال ځان بچ کولو بهرحال نبی علیہ السلام ابو سفیان خدغه سي نامراد واپس شو او نبی علیہ السلام دلته تیارین شروع کړو 10 رمضان 8 هجری کې نبی علیہ السلام 10000 مجاهدین او صحابه سره مکه طرف ته پیش قدمی شروع کړ رمضان کې تمام سونه جهادي عسکري فوجي تدابیر او پاغه عمل کو یو خیراس پټ ساته مکه والا د پتهونه لې دویمه عاملار پرې خو پنول را روان روان شي تر دې چې مکې ته ورسید نو د مکې نه یو منزل فاصله باندې یو علاقه زید مر الزهران وته وي الته خپل چونی جوړ کړ فوج ډیرل تواچ ترتیب صدا سی عجیب جوړ کړ د فوج د لخر خوارې کړ الته الته الته الته او چې شپشونو نبی علیہ السلام می اورونه بلکې نو دون ډیر اور بل شو چې مکی والا قتل نوې جوړ لوی دنیا را پسې راغله دا سره وبې پیواچ تفصیل واقعیت براشي بیا روب پر راغې قریش سم جنگ ته نو تیار او دوی می دا د لخر دا ترتیب ولید چې د خلې دنیا راغله دا حوصله نور مغرزه ده خودم راوا چې بیام د مسلمانانو د عسکري منصوبه بندي حالات معلومولو د پاره ابو سفیان بودیل بن ورقا او حکیم ابن حزام یا درې وانه مسلمانان شوی د خدغه وخلا مسلمانان دیرال المعلومات د پاره بار وروته مسلمانانو له پلاس ورل خو بسایو تسونه پرې خو ابو سفیان او بیا نبی علی السلام سره ملاقات شو دغه چې بار راوته نو په دغه موقع اسلام راوړ مسلمان شو نبی علی السلام اعلان وکړ سبا زې مخ کې پیش قدمی شروع شو خو دې پیش قدمه نه مخ کې نبی علی السلام دا اعلان وکړ مکی ته ورځه خو یو څو خبرو خیال سات کم خلک جنگ نه کوي اسلحه وغورځي کم خلک د ابو سفیان کور کې پناه وای کم خلک خانه کعبه کې پناه وای یا کم خلک خپل کور کې ځان پسې دروازه بند کی دي ته بسنه وای دي ته معافي ده بس جنگ نه کین موږ سر سکار دا ګور دا د نبی علی السلام حکمت عملی چې مکه کې خون خرابونه شي نو نبی علی السلام دا اعلان وکړ ابو سفیان زکه یاد ک چې هغه سردارو نوې نوې اسلام وروړو ناغله اعزاز ورک بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې د دې په مکی والو ډیر اثر وش چې دا هم خیال مو وجنی او خدای معافی اعلان وک نو بس خلک هم د قصې وکړه سوک بیت الله کې پناه واغستا سوک د ابو سفیان کور ته سو خپل کورونو کې دروازې بند کړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د فاتح په شکل مکه ته ننوت او کله چې ننوت نو فاتح قومونه داسي چه ډیر لوی په تکبر او تجبر او ظلم زیاته سر نه نوځي ځکه فاتح وی داسي نبی علی السلام دا برعکس پسورلې ناستو اوخ باندې او زبیر بن عوام رضی الله عنه سره جنډه واغه مخ کېو نبی علی السلام ډېر عاجزه د وجه سر ټیټ کړو تر دې چې دوخه کوب سره سر لګیدا د عاجزه د وجه چې لکه زه په عاجزه زم زه په تکبر نه راځم په دا موقع باندې د ابو جهل زوی اکرامه صفان بن امیہ سہیل ابن عمر او دي سره سنور کسان ای داسې یو غر باندې پناه غسته و الته س شر فساد جوړولو لپاره ځکه دا ډیر زدیانو دا کسان ځکه دا ابو جهل زوی دی بل د امیه زوی دی پلاران وجلی شي بدر کې نو دوی سر نه و نو دي ځان سره س او باش کسان شرارتیان را جمع کړیو په دې کې صحابه کرام ځان لپاتې شو نه غ صحابه کرام باندې سه حمله ممړو یو سو صحابه شهیدان جابر کرز بن جابر فهری او حنیس ابن خالد د پته چولګي د نبی علی السلام او خالد بن ولید ته نو خالد بن ولید زربس د دغه کسانو سرکوبي وکړه دولس کسان ته وچ نورو تخته نبی علیہ السلام د ابو هريره رضی الله عنه په ذریعہ باندې د انصارو دستر اوغست انصارو ته وګوره دا حالت بس که څوک مزاحمت کوي صفایه او کې ختمه کې بس مو ولدون د امن اعلان کو دی بیا مقابله کوي دې کې ابو سفیان ته پته ولګی منډه منډه منډه نبی علی السلام ته مینه زاری وکړه یا رسول الله د غلق قریش پاتې دي کدا وجنه نو نسل به ختم شي سموایا نو نبی علی السلام بیا رکوش بهرحال دینه بعد چې مکه ته نبی علی السلام نه نوت نو اول کارې د بیت الله صفه یو کړ د کای کې د شرک بوتان پراتو شرک کېده ناول کار نبی علی السلام دا وک کم چې د بیت الله هغه کنجی بردارو طلحه ابن عثمان او عثمان ابن طلحه رضی الله عنه هغه راوس هغه راوس وته وی چې دغه راکا چابي راوړه چابي دی واغشته ور کولوک وسره صحابه نه وتل دن بیت الله تباز بلال رضی الله عنه اسامه رضی الله عنه دا صحابه وسره نه وت دن صفای شروع شو او خانه کعبه کې نره تکبیر आवाज د الله اکبر پورته شو منځ شو مانځنه چې نبی علی السلام فارغ شو او د بیت الله صفائی مشوا نبی نبی علیہ السلام خطبه وې او دا خطبه نه بعد بیا مکی والا مخاطب ک ټول راغلی ولاړ دي چې صبر اثر کی دغه مون خو مغلوب شو هغه فاتح دی نبی علیہ السلام خطبه نه بعد وې چې سم خیال لې زبتاو سره سکو قریش خو هغه ظلم جبر زیاته چې سی کړیو دیار لسکاله مکه کې مخې ته خو بل طرف ته دا مته پته و چې نبی علیہ السلام ډیر رحم مهربانه والا شخصیت او ذات ته نو ټول وته وې اخن کریم و ابن اخن کریم ته ډیر کریم روره مهربانه شریفه پلار دیم نیکه دیم لکه لوی خلکو نو نبی علیہ الصلات والسلام وته جواب کیو الا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء زبس پتا سو ز اسم ملامتیا مؤاخذه نکم او تاسو ټول ازادی که جنگ کې دا د چیا وجلی کیږي او کو اونی ول شو بیا غلامانی نبی علیہ السلام ته متلقا ټول آزاد نبی علیہ السلام هغه مظاهره وکړه کوم چې یوسف علیہ السلام کړو یوسف علیہ السلام سرورون وار سو وکړو وکړل خو چې کړه هغه مصر کې له حکومت ورکو دیرالل نو یوسف علیہ السلام وتم د قویل لا تسریب علیکم اليوم تاسو باندې هیڅ نشته بس تاسو معافیه نو نبی علیہ السلام هم دغه د معافی اعلان وکړ نبی علیہ السلام په دې کې مقصد داو چې زمکه خونی ول شو فتحه خدا دا چې دا سیاسی فتح نی د دونه کامیاب شینی ځمکه ونیسه خبره ختمه په زور په حکمران شه نبی علی السلام در اصل په دې اعلان کې مقصد د اووی زړونه فتح کولو او مشو داسې اثر په شو چې دا وګوره مو اثر څه کولو د سوکړل او بیا اعلان کو سوک بیت کوي راځي کوه صفات نو صفا باندې بیا بیت شروع شو خلق را لمکی واله او هغه خلک په آزادانه طریقې بغیر څه د جبر ظلم اسلام ترالل څنګه چې د اصول قران خولی ولا اکراه فی الدین دین منلو کې زور زبردستی نشته په خپل خوخه اسلام سوک منی او بیا په د دې خبره اثر فوشا نور قبایل باندې مش نو الله رب العزت دا یو عظیمه فتح ورکړه دا مکی په دې موقع باندې دا د فتح مکی دا سه مختصر احوال او ځکه دنه نور تفصیلی واقعات چې سس واقعات راغلی او تفصيلات سې دي ان شاء الله غو بیا را روان ته وایو قول قولی هذا استغفر